دغه بل لیک زموږ اورېدونکو نور احمد او ګل احمد را لېږلی پوښتنه کوي وایي که یو سړی په روژه کښې پیشلمی وکړي او وروسته بیده شي چې راپورته شي بیا اوبه وچښي دی خبر نه وي چې اذانونه شوي دي او وروسته دباندې راووځي سهار وي ایا دده روژه ماته ده او که څنګه؟ حضراتو روژه یقیني ماته ده چې ده هلته په کور کې اوبه وڅښلې د خوبه راویښ او دی د باجه راووتې هغه سپیدي دا روژه د مابینه والوته اما په د هغه ورځ به بیا هم خورک نه کوي تر ماښامه به دا خوله بنده کړي دا نو هغه امساک بولي دا هغه عزت و اکرام و احترام د دا ورځ دی د دغه روژې قضا به بیا دی حتما راوړي اما د کفارت خلاص دی حضرات ولې خو مؤمن دی مسلمان دی تاسو په خپل په سوال کې ذکر کړه چې د پیشلمې کړې دي تر هغه ورسته بیا دې د سوي دي نو چې د پیشلمې کاوه خدای اراده ده چې دا روزه نسم او بیا چې راکښېنستی نو څه احتیاط یې ونه کړي بې فکري جنډې وسوه معلومات یې نه دی کړی د ده په خیال کې دا وه چې شپه ده هغه شپه نه وه سهار و نو روژه خرابه سوه قضا بې راوړي د کفارته څخه خلاص دی والسلام